محترم مولوی صاحب د بیت المال پر پوښ خیرات کول او ځواني کول د امیر به اجازه څه ډول دي حضرات او خیانت دي دا نه دروا چې د بیت المال په پیسو کې سړی ځواني کوي او یا خیرات کوي بې ځای مصرفوي و اجازه د مشر امیر غواړي چه دغه نفیسو ته زما ضرورت دی که ستا اجازه وي که چیرې هغه اجازه ورکړه او فرمان یې ورکړي خط یې ورکړي بیا نو دی کولی شي چې د خپل خزاندار څخه د بانک څخه هغه مقدار پیسې واخلي او بې له اجازې دا نشي کېدی حضراتو حضرت عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه چې هغه پنځم خلیفه د اسلام دی د امام حسن بصری صاحب مبارک چې بچا پښتنه وکړه چې امامان څوک خلیفګان څوک نو ملو تاسو خو دا څلور خلیفګان پیژن دغه څلور امامان پیژن ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان بن عفان حضرت علی ابن ابي طالب رضي الله عنهم دا څلور خلیفګان د اسلام خو ملو تاسو پیژنو چې خلفاء راشدین دي لكن حسن البصري صاحب مبارك بويل والخلفاء تنزل تنزل يدغ حضرت عمر زيد عبد العزيز رضي الله عنه شدا مبارك تابعي دي او د بني اميه وسخه دي او يولو باشا خليفه د اسلام تير سوي دي دی په خپل عصر کې په خپل حیات کې چې کم وختي باچا سو او د ده سره بیعت وسو هغه د ده کوروالا بې بېګانې چې وي یوه که دوې وې راغې هغو ته اختیار ورکړي ول زه په خدمت د اسلام اخته سوم زه مشغول سوم په خدمت د مسلمانانو آینده و تاسو ته فراغ نه لرم که تاسې غواړئ چې ولاړې سي عده مو ختمه سي ځان ته نور مړونه پیدا کړي زما د خوا بلکل درته اجازه ده اما هغه بیبیګانې د کوه ونه وتلې د دا عذر ورته وکړي چې آینده دا زه ستاسې و مجلس ملاقات ته فراغت نه لرم دغه حضرت امیر المؤمنین عمر زید عبد العزیز رضی الله عنه یو شپه یې ډېر شوق دغه ته وسو چې د نوکي انګور پیدا کړي او ویې خوري او خپل پیسه نه درلود یوې کوروالا بیبي ته وویل چې ته یوه روپۍ یا دوې روپۍ ما ته په قرض راکړه چې زه یو څه انګور فرا وغواړم نو هغه بي بي هغه مقدار روپۍ یوه یا دوې دا په قرض ورکړي ده بیا یو مریی په دربار کې وو هغه ته وویل چې بازار ته به ولاړ شي انګور به راوړې د دغه روپو هغه بازار څه ګوښه و په دا وخت کې هغه مریی چې ولاړې داسې ژر راورسېدی هغه انګور یې راوړه د حضرت امیر المؤمنین و مخ ته یې کښېښود امیر المؤمنین پوښتنه ځینې وکړه چې بازار خو څه ګوښه دی او ته ولې داسې ژر راورسېږې ده ورته ویل چې یا امیر المؤمنین دلته یو آس د بیت المال تړلی و پر اخر باندې هغه مې را خلاص کړي او پر هغه آس باندې سپور سوم دا انګور مې په تلوار راوړه نو حضرت امیر امیر المؤمنین عمر زوی د عبدالعزیز رضی الله عنه تر هغه اندازې وژړل وژړل وژړل هغه انګور جنې پاتې سو او څکه یې نه په وکړه دی وایي چې یا الله زه به تا ته څه جواب لرم چې د عبدالعزیز د هغه شوق په مراعات د نس په مراعات اوس د بیت المال نه نشپستړی سو ولې د بیت المال آس دغه هلک بوتې و بازار ته حضراتو دا مشترک مال دا دغه نه احتیاط لري د شپې یوه چراغ ته دا دفتر کتی د حکومت دغه امیر المؤمنین عمر مبارک رضی الله عنه یو سړی ورته راغی د هغه خپله شخصي مسئله وه او څو خبرې ورسره کولې حضرت امیر المؤمنین هغه چراغ د بیت المال هغه مړ کړي په تاریکه کې کښېنستی بارول وایه څه وایي اول چراغ دې بند کړي بارول چې دغه تیل د بیت المال ستا په دا شخصي غرض کې مصرف نه شي هغه د عامه مسلمانانو حق دی نو حضراتو خپل پر سر باندې بیت المال کې دا تصرفات کول دا ډېر غلط کار دی دا هم مه کوئ والسلام ډېره مننه